تقریبا حیا رشته وینا شجاعت او بیان د امانت د امانت لحاظ دا تفسیری بیان شو نن یو بل خو بارکه به دا خبره کیږي چې کله دا خو په انسان کې موجود دی دا به جنت لځي او که موجود نه وي نو به مسله ورته ګرانېږي د دې په دا مقصد نه چې کله انسان غوسه نشي زغملای ته ورته وي چې لګته خو کافر یې ته جنت لنه شتلې مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی خو باید مؤمن انسان جنتی انسان هغه دې ته ویل شي چې دا غوسه کنټرول کړي او زغمي کړي به زه غوسه او زغمونه دغه برداشت او زورونه دا په یو بل انسان باندې نه کوي قران سره به دې موضوع ډېر اهمیت بیان کړی دی انسان چې کله پای کې سوچو کې به معلومات کی تقریبا پنځه آیتونه څنګه الله د غصې د زغملو باره کې ذکر کړی دی او د محمد رسول الله په کې اوشپارس احادیث دی یولس اثار چې ډېرې فائدې لري کزم الغیظ د غصه زغمل او ویله سره یو خو غصه د الله د لپاره کول د مستقل عبادت دی رسول الله فرمایي د الله لپاره غصه کېدل او خلکو سره ورانه کول وې دا بهترین عبادت دی او د انسان بل په ورځ قیامت د خپل سوري لانه کېنی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله په انسان کې غصه نه وي دا انسان د انسان د مرتبه نه وته د حمارت په مرتبه کې ور داخله کتابونو کې وایي یو عالم مرګ دا راځي هغه درس کولو دی خو نارینه ملګری نه شو اخو زنانه منس کې پرده وا ذکر پر دې زنانه سره مخه مخه د انسان او درې دل او درس ویل ک قران ولې نه اسمن الله رسول منه کړی دی خو ډیر انسانانو کې دا مرزونه واقع دي د یوسف پیسو د اصول لپاره پردې زنانه دا ودا ولاړ او تقریر به شروع کړي درس ورته کوي دا ورته جرم نه ښکاری او کله محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې شرط عمل کوي نو هغه ټول دنیا نه ښکار کوي چې لکه دغه دا جرم دی دغه دا جرم دی دغه دا د تاسو تحقیق وګورئ د دې عالم یو بچی واغه د پردې نه اخو د خپل لاس وړاندې کې یو پردې زنانه سره لاس ولګو د عالم په نظر راغی بل هیڅ غوسه و نه کړه خو دومره ورته ویلې او نه یوالو چې بچیا ګوره به د کار مکوا مناسب خدا وجه ډیره سخت سزا ورکړې وي چې نور خلکو ته عبرت اخیسته وي خو د صرف بغیرتی وکړه وې د عالم به د کټ کې نه شو زمونږ الله د کټ نه روغ ورزو د امغه غرزدل نه الله مړ کی د الله به د شي کارونه هم دي او اولیاء الله ورکه د اثر دی رسول الله فرمایي چې کله د الله د دین بی عزتی کیږي د شي غوسه کیږي لکه پړانګان زمرینه د عمر رضی الله بارکه دا خبره ذکر شوې ده چې هغه ډیر غوسه کېدو صبر سیرت درس کې راځي د حاتب ابن ابي بلتعه بارکه فرمایي دعني پرید ما چې دا څټي ورته و ما رسول الله ورته ویل چې دا خو بدري ملګری دی اسمنګ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي دلیل به دې چې د الله لپاره غوسه کوله د مستقل عبادت دی دلته کزم الغیظ مراد اق انسانان دی چې هغه غوسه شوی دی خپل زنانه له او بچو له ما تحت ملګرو له دا په دې وخت کې قادر دی چې نافذ کې لیکن کنټرول کړه دا خو چې بچا کې راغی دا به جنت ته ځو کدا بچا کې نه غوړه مسله ګرانه ده کزم الغیظ ویل چې سلام امام منوی فنو باندې عالم دی غوي چې الامساک علی ما فی النفس ستا په دې نفس کې چې کم قهر او غصه ده هغه دې کنټرول کړه او بند دې کړه او هغه دې ځان سره وزغمله دې ته ویل شي د غصې زغمل او په دې باندې د جنت مسله شړي برابرې کی امام قرطبي رحمه الله فرمای ويرده فی الجوف د دې غصې زغمل د خپل سینې له واپس کول او پاغه باندې چپ کېدل او چاله نه ښکار کول سره دې نه چې دا سړی په دې قادر چې ښکارې کی غلې شو بده باندې عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وی بل د شي چې غړپ نشته او غصه یو اجر یا د شي غړپ نشته چې دغه اجر د الله په نسبت ډیر اوچته په نسبت سره اق غړپ لا چې هغه انسان د خپل غصه کنټرول کی ځان سره والی او مقصد مې دې شړي په دې خبره کې صرف د الله رضا ده الله زه په دې باندې قادر يم چې شړې باندې ورمېګ مات کما وې وژنم او قتل کوم ای هو ما چې سخت سخت لیکن صدر رضا لپاره ما د خپل غوسه وزغمل او دا مې کنټرول کړ نو د شي انسان رسول الله فرمایي ډیر اوچت اجر دې شړې ځان لوګړو الله په دې راځي کېږي معاذ بن انس فرمایي هغه خپل پلار نه نقل کوي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی غصه شو د خپل بچو غیره دوله او دا طاقت هم لرو چې دا غصه راولي او بده باندې ور نافذ کی لیکن در رب العالمین در زار فرید خپل غصه کنټرول کړه او وی ویل چې بس دا بس وسغه مو حرکت نه کوم وې دا سړی رب العالمین په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې راولي او د حور منځ کې به ودري ورته بوې چې بده کې کمی و حور ځان سره اخلي غوالو جنت ته داخل شي دی غصه کنټرولې دوه باندې به دا سړی جنت ته داخل شي او زمونږ الله ورته کې سه حورم ورکی ابو ذر رضی الله فرمای وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ ویلې چې کله پتا شو کې وسړې غوسه شو او دا په ولاړه باندې و نو کی دي نه چې کله د دنه غوسه لاړه په به هوا الا کې نه به دي سملی په دې زمکه باندې ډډه ولګي زمونږ الله به دې انسان دا غوسه ختمي ولاړې په دې مقام کې تعالی خو سره نو کینو که په دې باندې کنټرول نشو نو ایسه بیا به د ځمکه باندې سمله د انسان د بدن چې په ځمکه باندې کله کې خود لش کم ګرمایشي هغه د ځمکه ایسه ورنه اخلي چې وای خو سونه بیا خپل غوسه سړی نه نافذي هغه ځان سره ساتي ابو هرره سے فرمایي چې ورځ یو سړي رسول الله لویل اے د الله رسوله ماته وصیت وکا نبی کریم علیه السلام ورته الله تغضب غوسه کېګم به ورته چې مال وصیت وکا بده شو عمل باندې جنت لپاره داخل شم غوسه کېګم دریم کړه دی ورته به ویل وې د شو عمل مال وکړي جنت لور باندې داخل شم غوسه کېګم عباس سے فرمایي عمر محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې انسان کله غوسه شو داغه به ډېر خطرناک کارونه کوي کنزلم تی کیږي او ظلم هم تی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غصه کنټرولي او زغمي دا انسان په فهم دقه عمل باندې څنګه الله جنت لبوشي د زموږ رب العالمین څومره مهربان دی څنګه اسباب موږ له برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې جنت لور داخل کم او روانه کبا سليمان نه نقل لې وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه وې د یو انسان د سترګې بالکل چې تک سرې شوې او دا رګونه سم و پړشېدل نږدې و چې بری بل سړي باندې ورو دانګي جناب نبی کریم علیه السلام ویلې ما ته د شو کلمه معلومه راکړه چې دا هغه ویلې الله به دا غوسه ختمه کی هغه دا کلمه راشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیل به دې باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وتښتي چې وته د سړی به قلار شي ابو هرره سے فرمای وی جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی چې ليس شدید بالسرعه دا بشر ته پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شو چې ته کې رزمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمایي حق دی چې دا کله غوسه شو دا غوسه باندې قادر جو زینا پس کوم وغه کنټرول کړ د ځان سره وځغه مل رسول الله دله پهلوان ویل دی دا اوچت انسان دی او زمنګ نبی چې چاله تقدیر ورګنه دا به تقدیر دی د دنیا بس تقدیر نه یو سړی به تعالی غړ غړ القاب درکې چې ته پلانې یو ته پلانې یو ته پلانې اصلي مسله دا ده چې محمد رسول الله تعالی تقدیر درکې ته پهلوان در رسول الله باندې ځما دی یو بل روایت کې راځي ابي برزه فرمایي ویزه د ابوبکر رضی الله عنه خو راوړل وی چې په شری باندې غوسه شو وی ما ورته ویل چې یا ابا بکر ته مال اجازه وکړه چې دا تور راواله مو د سره تی و ما عقل ته غرزوم وی چې دا خبره مې کله وکړه نو ایسه غلې ودرېدو وی مال یو ویلې چې د محمد رسول الله موږ دا خبره اورېدلې دا غنه ورسه موږ حق نه لرو چې بل سړی اوجنو تر دې پورې چې هغه سړی کافر شي منه مرتد شي او هغه سړی زنا کړي او هغه شادي شودي او دې سړي قتل کړي من قصاصا به دور باندې اوجنو دلیل به دې باندې چې ګور ابو بکر فرمایي کله کله انسان چې غوسه شي دې اندازې له ور داخليږي ورزي او نتیجه جوړیږي چې ایسه جانب مقابل ته ووجل شي قتل دی وکي او دا حق ته بالکل لري نه چې قتل کېږي قتل به دی وخت کېږي چې سړی مرتد شو ته به وجني اسلامي خلافت یو سړی شری شو درې واغز نه کړی دا هغه بوجل کېږي یو سړی روشت شو بل سړی ووجل نو اسلامي خلافت به دا سړی را ولې دا انتقام به عالی ګور ابو بکر صاحب له ګور ډېر احتیاط کوي بری غوسو کې از نه چې تاسو د شو کیفیت نه صادر شي چې بیا قتلونه وکړي ناروا عمل ابو ایل فرمای ویمو عمر ابن محمد باندې ورځ ور داخل شو وی څه په دې وخت کې وسړیو د غوسه کې چې کله غوسه کې نو فقام فتوزع دینه لاړو او داسې وکی بیرته راغی او به او داسې وکی به به ویل دی چې مال خپل نګه دا خبره کړې ده چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غصه شي د غصه د شیطان نه ده او شیطان د اور نه جوړ شوی دی او د قشن دغه خط بدل چې دغه په دې اوبو باندې کېږي نو تاسو بار بار غصه او د سونه کوي د قشن غصه کوي رب العالمین په دې باندې تاسو غصه کنټرول یو طریقه رسول الله دا ذکر کړ چې کینا یا بس مکه باندې سملا بل طریقه دا ذکر کړ چې اعوذ بالله بوي او درې منشه طریقه دا ذکر کړ چې او د استعمالولو کته طریقه علماء دا ذکر کړ چې د زیاده غصه نه به ایسته وځه ځکه ته چې کله جانب مقابل ګوري نو ستاسو د رګونو کې قسم پر صبر راځي پاغه وردانګي واشتر الله هو شکل ایمان راوړو ورس ان شاء الله فتح مکه کې راځي رسول الله ورته ویل چې تاسو ماتره وجلې وای او بیا ټول کې شور نه واورېدله و ایمان او اسلام مقبول دی خو لیکن زما مخه لازم شي اش نشي غصه میرا شي وغتر میرا شي انتقام روان لم اما خو شو شر زلمه بلاړو شام لا انس بن مالک فرمایي ویزه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو یو باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر و وی چې همدې دا څادر د رسول الله نه ونی ولم چې کښې کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهېدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په دې غاړه کې او د سټ کې د صادر هغه دغونه جوړ شو دومره کله کې راخ کلو وې دا نه چې کله مخ وروړ ویل کڅو وای وې سمال مال کړه سره صدقې مدخې لګي هم لرا کډیر محتاج هم زه وې فدوهک النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ورته یې خندا وکړه او به ملګر لور چې دې شي لګور سمال ورکه ګور امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اغله سړی د څه بيدبي کوي چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کیږي چې ایسه د مری په دغمنه جوړیږي او چې قوي مجاهدینو سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې اوچته کې د اسمه کې نه اخلاص کړي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان ښکاره کې په دوه کې ایسه تبسم خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم ملګری دې سره تاسو ور کوي یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه خواله راغی چې د ګړي یو خپې ماته کړې و ته پوښتنه وکړه چې دا چا ماته کړې ده دا ما وی ولی وې دی وجنه ما ته کړې ده چې ایسه ته مال غوسه شي او مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وی چې کم سړی ته دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم وته د الله د رضا لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبره اغلب دماغ کې ابلیس را شولې و چې دا ګړي بجې د ابو ذر سیب دی ته په دې مقام کې دی وی غړي بچي د افکا ماته کا هغه بدل ته پوښتنه کوي چې لکه دا چا ماته کړ ته ورته وای ما هغه به ایسه به تا باندې راودنګ شو ولې ماته ولا نو تا به وای او چې کله ته واله وې په دې وخت کې هغه به ګننګار شي اگر که دا ادب والدل په کار وار وېخات ابلیس دله تیار کړي چې اوس ما په ګناه کې واقع کې وي ایسه ما د الله د رضا لپاره ته آزاد کړي تر څو بری ابلیس پرې باندې خفش وی عادی ابن حاتم په مجلس کې ناس او شاور د کنزل وکړه هغه دومره بهترین انسانو ویلکه څومره کنزل چې مال وکړ نور دې زړه کې شته وی نه وی ک نور دې بزړه کې هغه مرته زړه وکړه وجه دار چې زما ځوانان را روان دي بچی مې ورېرونه مې تر ځامن وی کې دې شي دغه په وړاندې ته مال کنزلو کې هغه به ایسه برداشت ونی کې استاد انتقام والی هر چې زم سره الله در سره پر معاف کوم کوزور درکې وای ک نور موقع دومره بهترین انسان زین العابدین شه بدلار باندې روانو ویو سړی ویل چې لکه بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی دا څلور نقصان نه ذکر کړل وې دې وخت کې داغه ګار چې وغه راکته شو دې سړی نګر چا پرتا شو ویني وي چې ته څنګه امیر لکن زری کوي وې زین العابدین سی ورته ویل خوشې کې او تر کوه چې خوشې کې ویل کې زما څو نقصان نه دی بیان کړ د خلکو لوي سرورا وې په ما کې شپږ نقصان نه نورم دي کې دغه ضرورت یې به خپل تعالی بیان کم وې ایسا سره باندې باندې خجل کی او په دې وخت کې ډېر قیمتي چپنو سره و ویغه په بازار کې خرڅ کړو ملګر لوي چې بده کې څومره پیسې وشولې هغه اول ټول دې شړل ورکه دا کې څه اخلاق او ایسه غسر نور په اسلام کې را داخل شو دا سلف صالحین او امت مسلمه قران او سنت موږ سو ذهن سازي کړی دا چې ګوره تاسو سره کله د شي کارونه خلک اکثر عمل منخ کار کوي سخت نرمۍ نه بکار اخلي هغه کار او اخلي چې کوم رسول الله خسرې هغه تربيت بخپلوي چې کوم رسول الله تاسو سره کړی دی محمد بن کعب فرمایي وې د درې خوونه شکل په انسان کې موجود شو وې د دې انسان د اسلام کامل شو اوچت شو یو پاګه کې دا شکل سړی غوسه شو د غوسه بالکل د حق نه ونه باسي په باطل کې ور داخل لکی دلیل له دې باندې شکل سړی غوسه شو دغه نه د نشه کارونه کیږي چې به ناروا ناروا کارونه تی وشي د خور کنزل ورته وشي وکی د مور کنزل ورته وکی یو چا گزار ورکړي دوه درې تی وکی دغه بیزتی وکي چې پیژنې نه پیژنې ایسه گزاره غل ورکی یو سړی واه بن منبه لوي ویلې چې د پلاني سړي خو تعالی کنسل کړی دی تاسو دې خبر لکه توجه کوئ واه په په یوځای کې ناسو یو سړی ورته دروازه ټک ټک لوي څوک یې پلان یو راځه چې کینې شوی امر وې مړ پلانې سړې چې وې غتار پر د شخت شخت کنځري پلاني پلاني مجلس کې وکړي وهب شپ شو نه کړی چې دا خو بد کار وکاو زمور در شوی ما هغه ورته ویل ویشنه لکه چې شیطان بل داګیو قاصد نو هم داتې پیدا کړ چې دا شیطانی دی مال را ورسوله ودا خبره شکل هغه وکړه هغه په شرمو باندې وشرمې دوی ستیوت دلیل له پدې چې کله به یو سړی ستا خو راځي او تعالی به دا خبره کوي چې ګوره دې پلاني خو صاحب بارا کې د شي د شي ویلې ته په زیاده دې باندې چې دوه درې شټونه دغه به شو له سخت کنسل وکي ورته وایا زما خیر دلته چې په دغه علاقه کې چې ته ولاړ او نور خلک مو شیطان به یو قاصد پیدا نه کوم دا ته پیدا کړ چې زما خو راولې غلي او دا شیطانی دې مال وکړه او دا تجربه مې یاد ساته داغه خبره شکل تعالی وکړم د قشن سره خبره مې ورغله کوي جواب دار چې کېدې شي ما کې دا خبره موجوده او مونږه عاجز یو عمر ابن عبد العزيز وی شړي له امر وکړي چې پلانې شړي هوا وی هغه دا ویل ول کاظمین الغیظ مؤمنان اقی سنن چې هغه غوسه زغمي وی غلام له دا خبره وکړه چې لکه دا شړي آزاد کړه الله درزا لپاره لارو ته خوشی کا قرطبي رحم الله د ميمون مبارک دا خبره ذکر کړې دا غيو ملمر راغی او وینځلو چې ترکاری را تیار کړو چې کله ترکاری را تیار کړو د بادشاہ خواله راتلا وې خپې په یوشي کې ون کتله وې ایسره ټول ترکاری بری بادشاہ را واړوله غصه شو مؤمنان اق انسان دي چې هغه غصه زغمي یو مې زغمله دا زنانه دومره وکړه او په قران باندې پوي او اسنه شدا ملمه وجه به من انتقام نه ولا عافين عن الناس مؤمنان اق انسان دي چې عقل کوله بکنه کوي وې دا الله درسره پر مې معاف کړي به ورته ویل شي الله د نیکانو سره مینه کوي اسی نه چې کړی دی په دماغو دا نقشه راشي او زمانه انتقام ولې الله د نیکانو سره مینه کوي وې ته د رب العالمین رضا لپاره وینځي ما آزاد کړې زه بالکل ته زماره د مخ نه ځه د شنه شکور لاړ شو باغی مال د ترکاری کې مال کم وجه ته یا یو بچی دی کار مشه تعالی غلی بل مسله راغلی او په دې وخت کې کو تک راواله او چپړ راواله او څو گزارونه زنانه ولود بچو لور کې تاسو ترکاری ولې جوړ کړین دا څنګه او دا څنګه عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله به کله کور لراغه وسه ترکاری شته وې چې نه به هیڅ بیا بروجش او چې وبو سرکبونه به به چې نعم الادام په دې ټول ترکارانو کې بهترین ترکاری امدا قرا چا به چورته کوم شمه خله پیش کې کتابه به منل نه غو خړلو کتابه به نه منل به به دغه بدینه بیان ولا دلیل به دې چې رسول الله به ټول کې څنګه تربیت کړي لري ابلیس علیه لعنه چې کله په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پاره سو طریقې لري یو عمل امر بالسوء په بد کارونه باندې شیل امر کې دې پر دې زنه نه وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله ذکر نه غافل کول دریم وسوسه شل اور واچوي چې لکه ته د خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بار کې د خبرې کې زپری د خپل کار پرې ده نه څلورم د فخر نه دی ری چې لکه ته ډېر مالدار یو کته په دې مسکینانو باندې خرچې وکې نو سبب غریبي بچي بری بل چې الله شنه شنه وری ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اسلحو عظمت صبر زړه کې راشي چې ګوره د شي خطرناک فوج دی او د شي زندانونه دی او د شي سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مؤمنان اسی لګیږي چې جنت ته جهنم دی عذاب قبر دی څوک تیر غلي دي دا دروغ دی او هم دا من الاستهواء طالب دا خبره کې شرکه دنیوي کاروبارونه شروع کړ فرید د قران او سنت کله به تر یو منصب راوړاندې کی چې لکه دې چې ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا پرې دا مسله الاحاد بالمجادله تمه طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري د مناظرو شلنجونه بدر کې چې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به دې شي چې موږ مقابله وکړو موږ ورته ستا مقابله لکه کافر شګنه وسره وې کا د خلکو د مناظرونه دی له بزان نه تیارې چې بس عقل ته مناظره ده دلته مناظره ده دلته دا دلته دا وجه دا چې تا یو کار شروع کړی دی خلک دا نه برداشت کینو تم ځان سره به ټوکو موکي کې بندي دا پر خپل بکار دی نه هم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی غدر باندې حرام کی لسم نو مې دي شړي پیدا کی ایولسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې درواچوي د دې وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوه امامانو مسلک داري چې کله وسره ټنګ ټکور نه خوند وړي ګوره دا سړی د ایمان نم خلاصي غانه بچانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې د لاسونه وسره پر خول یو سره د سر د شو خوځول رو خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګه کته پورته کړي اې دې دوه امامانو مسلک دا چې د سړی د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل تر باندې روان شي هیڅ هم دا خبره ونه کړ چې لکه بده باندې د مذهب نه وځي کدا عمل چرته وي ګور د مسلک نه ورمانی وځي د اسلام نه ورمانی وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کوم هغه موږ له پکار نه دی او دا هغه کارونه نه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې ګم شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غوسه شي وی ابلیس دا سړی په دې لاس کې واړی واخلي اړې رانه لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه نه پر رب العالمین باندې پیدا کې سپینګیره بشي سبه حرام الله سره وړاندې کی کله سبا مرسي ماره بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې بیا ته کارو پورې څنګه الله سره حفاظت کړي لري اندیم کوي غیبت کې بری اخته کې پر دې عیوبو کې بری اخته کې خپل عمل وتعالى خکی وسوسه بدلواش اې دې غصې زغملو څو فائدې ځان سره یاد ساته یو دا چې کم سړی غصې زغمي دا دلیل دی خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت دی او قوت ده دیم دا دلیل دی خبره ده چې د انسان سره بس مونږ الله د جنت وعده وکړي درې نو ناشنا فائدې پکې دا ده چې نور خلک به دنه د شر په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتی علامه ده څلورمه نشه پیدا په علماء دا ذکر کړی چې خلک بشا سره ورورولي کوي چې کله سړی غوسه نه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ څه دوستانه کوو او پنځم نشه دا دلیل د صبر دی شپږم دا منه چې بده کې ډیر لوی ثواب دی چې کله انسان د الله مخې له ودرېږي ووم جزاء من جنس العمل دا په دې دنیا کې خو په ځان باندې تکلیف راوسه په دې دنیا کې بس موږ الله پتا پر اخیره ولي ځان له کنټرول کوم شي اتم دا معنا رب العالمین به دې انسان داسې په ورځ قیامت د خیرون نړۍ د امیدونو نه نه هم نشه پیدا به علماء دا ذکر کړی دا وی دلیل به دې خبره باندې شې دې انسان بل کې د ایمان کور جوړ شوی دی او لسم دا چې دا د متقینو علامه ده یو روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې کم سړی غوسه وزغمه او دا قادری په دې خبره باندې چې انتقام والی وې د شي انسان بل د ټول مخلوق وړاندې راولي د هر منځ کې به ودرې چې کمی وسغړ هغه ځان سره واله بل لوي کې دارغ عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غوسه وزغمي د الله د رضا لپاره وی د شي انسان لبس مونږ الله ډیر اوچت او ډیر لوی اجر ورکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قوم باندې تیرېدو پهلوانی به یو بل لاغوي کوله میدان کې بودره ویل کس مو مقابله بچو کوي رسول الله وی دا خلک څه کوي دا پهلواني لړای وتی وی او چې پهلوان تاسو له وخیم وی او وی اقا سره د چې پاغه څوک ظلم وکي او دا د خپل غصه کنټرول کی پاغه غلبه وکي په خپل شیطان غلبه وکي او داغه په شیطان باندې غلبه وکي ځکه هغه ته جنگ له تیارولې یو ورځ کې راځي رسول الله ورځ مرګلو لویلې چې لکه بتاس کې یو سړی عاجز دی خبر نشي دار ابي زمزم غو نشي زمزم دا یو سړی و دوی ویل ابو زمزم لا څوک دی ودا د شو سړیو شکل به سر شدا به ویل اللهم یا الله انی یقینا ما د خپل نفس او د خپل عزت هبه کړې دي کنزل بینه کول هغه چاله چا بچور د کنزل وکړو ظلم بینه کو هغه چا چا بچي ظلم وکړو او نبی والو هغه انسان چې د بچو دا بچاواله و حتی رسول الله فرمایي چې په دې دنیا کې څوک بچا باندې ظلم وکړي پر ورځ قیامت الله ته بدلالي وکړه چې مرز وفات کو پر منبر باندې کینې شو چې بچا مې تیرې کړې زمانه انتقام والي او سید رسول الله تعالی رسول الله زده والي چې نږدې ورته راغی وېزما کمیس نه وو نبی کریم علیه السلام د خپل کمیس نه وچت و ایستا په دې تشګي او سید رسول الله د خپل کې مقصد دا و چې دا رسول الله اخري ملاقاتونه دی او بیا به سره ملاقات کیږي نه چې غاړه ته ولو دی ارمانو او کم سړی چې غصه زغمي علماء دا خبره ذکر کړې دا وې د شي انسان دا د الله په ولایت کې ور داخل شي دلیل په دې باندې چې په درې سو شپې ته خوونه کې بهترین خو شي انسان باندې جنت ته ور داخلي کې هغه غصه زغمله د الله لپاره غصه کول په خپل ځمانه دا مستقل ثواب لري لیکن په مسلمانانو باندې شکل انسان له غصه ورغله او دا په یدو په دې باندې چې قادرم چې دا کار کما نافذ کما د الله درزه لپاره د وسغمل الله پر پم دغه عمل باندې جنت ته ور داخل کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم